بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه قال ويأكل من لحم الأضحية تدي زي پوری خبر رااله قرباني واخستل سولا عيبون طول پکې ختم او قرباني حلال سولا دینه بعد غوشي او زمونږ د خپل صفا او ستره شریعت د حقوق په متعلق سوای یاد نه سو نو استاد ته د هدايه مولا د حقوق بیان کوي چې د حقوق سره څه چلو کوي قال امام قدوري فرمای وياكل من لحم الاضحيه په خبره یاد کړئ کدا او زهیا واجبی کو سنتی بنا بر اختلاف نو دا هغه د غوخي خوراک دا جائز البته که یو سړی فزان باندې او زهیا نظر کړی وي که غنی وي که فقیر وي دا غو د غوخو نه خوراک نه کوي ځکه چې کله د کوم سی سره نظر تعلق ونیسي دا هغه خوراک د ناظر د پاره جائز نوی ځکه ناظر هغه بجمی اجزایه هغه صدقه کړي او صدقه دې ته چې په بل فقیر باندې اوخره غریب باندې اوخره بل چا باندې اوخره ٹھیک شو دا به په خپل نه خوري البته که په خپل خېټه ولا ډکه کړه دا غي په انداز او بیا ثمن الکه غریب غریبانو فقرا او ورکی خدا خسرت نظر خسرت نظر کې کدا ناظر فقیر وي ها او غیر دا ټول نظرونه کې اهم دقه ها په خپل خو خوري شي نور بل چا باندې خورول شي کنه ويطعمو او دي خوري الاغنياء فغنيانو والفقراء یاره دي خمام خو فقيرانو له تبت شو ولا غير سره بس جلګو اپریچ کې کیدا يدخر الک ذخيره کله کې د پریچ کې کیدا زبردست شي په هغه وخت چې خلک غریبانانو په ټول کلی کې یو سړی قرباني کوله نو غریبانانو نو ما ویل چې تاسو ټول خوري سي په خپل بخوري چې نو رضیا سي فقرا او بخوري ذخیره کوي با نه اوس اوس حکم لګول فی الاخر علی سلاله فی الاخر علی مسلمانان غنیان شول الحمدلله نو فکلوا منها خوري وا نو چې په خپل خوري شي نو په بل هم خوري شي چې په خپل خړې شي نو په بل خو به طریق لا اولا لکه وای ها خړې شي نه ودخرو او ذخیره کې پرش کې کېږي یا لکه لمرته په تارونو باندې کوم ده ها واچوي ودخرو ومتا جاز اصله چې کله خوراک په خپل جائز په داسې حال کې چې دی غنی ده چې دی سره غنی ده ځکه قرباني واجب غنی ده نو جاز ایو کله غنیه نو جایز ده ایو کله چې وی خو دی غنیا اخر غنی بل باندې نکره چې معاصی نکره ثاني غیر د اولاوی تسویل کنه دی ییر دی خلا وی خایو سره تبلیغی ده حتی مستحب عمل کوي اوس دې غری پاره مستحب طریقه څه ده نو دا وایي مستحب دا ده الله ينقص صدق عن الصلح صدقه رسول سره کم نه کی د سوی سیمه کې مولانا فرمایله درې یو یې سب ځان ته پریری یو یې سب من المنو اخري او یو یې سب ها صدقه لأن الجهاد ثلاث جهات الادري الاكل والادخار او بل صدقه او دا خپل عقل کې لکه دام راغی چې سی کې لکه خپل وګړي غني باندې دې خار ذخیره کې پرچ کې کېږي موږ جنا والا کې دوره کوله چې کله د اختر نه بعد ورته ټول پرچونه لکه ډب کو ماشاءالله وختو مې کې دا بیا دې خار ولې ما روینا فکلوا منها ودثروا ولې تعال او په بلیم خوروي ولې لقوله تعالی دا حکم په طریقې عبارت نفس ته ذکر کوي تعقل اشاره مثلا معلوم واطعم القانع اخرى فقانع بل والمعتر هسي ویلي قانع دغه څه وایي کنه قانع او معتر دواړو باندې الګ اخرى معتر قانع قانع څه ته هو راضي بما عنده چې څه ور سره په خوشحالي او ګبيل په جوب کې څور کول الګ غواړي انکار نه کوي او مؤثر هغه سوي چې الکوا هغه معترض د سوال درنه غواړي سوال درنه کوي در پورې خطلې راکا هغه باندې نو الکوا دې دوه خبرې ستل اختر فروز باندې بل چاته کته وروړي ته پوهیږي چې د اختر نه کړي او حیانات کړي ده مولانا دی الکوا شرمېږي پښتون پوهیږي زه خیر خپل ورو خبره سړی څوک کار پښتو پوهې کنه پوهې چې د ګډ مډ علل کړي لم قطره هم ورته اچو ورته ورلم مولال پښتو پوهې او کبیا دروازې ته څوک درته ودرېد هغه محروم مکوا دروازې دا فقیران ګرځيږي لکه وای خدا فقیران دي کني خو ګرځي خو خدای ته ورکوي چې تعالی کوي غو هاډو کوي ماډو کوي زه کله قرباني وکم نو دا د صدقې هاډو کې خو غوخي یو طرف ته کېدم هغه محفوظ دي چې څوک هم راځي هغه ته ورکي یا د نس خپل انداز سره خدای پاک قبول کړي تاسو هم دغه څه کوي معلومه ورته کې یو یو سرت بیا تکلیف حرج نه په کې راخه جن دي د بخیلانی بینو کې او چې تاسو پته چې دا مې ځان ته کړی بیا بخل نه کوي اخه ډیری بخیلانی دا ظالمانی کار خدای دې نه کوي وعدم القانع والمعتق فلقسم عليها ته تقسیم کا په دې جهات باندې اصلاصه تقسیم ثلاثي وکړه تقسیم یو حصہ خوراک لپاره یو حصہ ذخیره کول لپاره بل حصہ لکه فقران او مسکینان نور کول لپاره تو کوي قال خا اوس خو وخت پته ولګیدا یا رجلا شمله باندې بس چل کو چمړه زنده آباد نو دی وای و تصدق بجلدها هغه مخره هغه خرمه څنګه قابل خوراک نه خدای دې بیړه غرق یو بچاو له ملکانو سردارانو سره ناس ویل په دې چر کې کوم سیز مزه کوي چرګ کې کوم سیز مزه کوي یو خو خیال غوندي سړی لکه ما پښانی هغه ورته ویل چې چې دا د چرکې دا چمړه نه اوس خو دا دا چرګان لیک چمړې مې نه تا کورنی چرګان شي هغه چمړه کې مزه کوي بل وخت چې یو ساده سړی لکه عبدالحمید هغه دا خبره واورېدله بیا د باچا په مجلس کې ناست باچا ویل چې یاره په دې غوایي کې کوم څیز مزه کوي ته چمړه اورېدلې یې چې چمړه ډېره مزه پکې کوي یو خدای دې تاسو بلای کې دوايي چې ما خو څوک نه خوري کړ ته خوري نه خوري بهر تقدیر چې نه خوري نو څه چل به قرباني کوي دې دوه طریقې دي یا خو به به ذات خود په دې چمړې باندې صدقه وکي یو غریب فقیر لبا ورکي مالدار لبا نه ورکي مولا چې مالک نصاب نه به ولا ورکي واوه زه خطیب مې اعلان ورته وکړ الحمدلله ما زه غنیم په دې وخت کې ما سره د نصاب نه زیات روپی دي او اوس په لحاله ما قبضه لاندې دي نور چې دا خو دې بل چاري ما قبضه لاندې اوس د نصاب نه زیات روپی دي من څه کم چمړ رانه یعنی چې د غریب ها البته مولا طالب مسكين د ټول نه بهتر دار چې دته ورته مدرسې ته ورکی خدا زړه چې ملا هم مالداري لکه بیا دې چې امر د تور بار کړی خدای په دې ملا یې استاد خیر شي ولنا لا لون یا جنا خبر کله غنی هم چمړې ته به مړې سترګې نیولې مون سترګې وسره لا لون انا ويتصدق بجلدها على جوا لانه جزء منها غیرت لك خدا خدا خزانه سم ډیری دي خدای نه وغواړي ته حرام لك خپل مو پر اولاد باندې وکړي بیا د على كل حال دا دا خو د ما سره غي درود شریف الله صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم فتصدق بجلدها څمړه صدقه وخه کې دوه حیثیت دي یا به خوري یا به صدقه کوي یا به خوري ها یا به صدقه کوي چونکه دا چمړه خول کېږي نه دا به یا خوري یا به دا به خطر سره مړ کی دا به یا صدقه کوي یا به صدقه کې خو یو بل شی هم د پکې هغه زم تراغه هغه دا چې د دې چمړې خړل به ذات خو جایز نه دي خو البته په خپل استعمال کې راوړل شي د ذات خود چې الکه جینماز ورنه جوړ کی ها کوټ ورنه جوړ کی او غربال ورنه جوړ کی دا پرویز جوړ تا وای هم خلک غلبیل ورته وایي دا ورته جوړ اعلی نسیز ورنه جوړ کی چې هغه استا استعمال لاندې راځي پړې ورنه جوړ خلک خلک پړې ورنه جوړول پړې ورنه اوس نه جوړې په حاله دې چمړې نه پړې ډېر مضبوط پړې به جوړاو خلک به صدې به ترول دوره زیات خلک مضبوط پړې وو پښتو پیږي خلک وتصدق بجلد على انه جزء منها او يعمل یا دې جوړ کړی شي من حال منه لدی جلد حالتا یو سیز تستعمل فی البیت چې هغه په کور کې مستعملول شي تش خا اوس په دې دواړو کې افضل څه ده افضل دانه صدقه کې افضل دا ده چې په دې چمړې باندې صدقه ورکړي ملایانو طالبانو غریبانو مسکینانو لور بهترین مصرف غریبانان هغه طالبان دي مدارس وایي بهر تخفیف څه سړي سي کنيتا نتا بسات پښم شونه جوړ کی خلک پکې جراب خلک وای دا تو شدان چې ورته وای دا ګډي ورته وای تو شدان چې څوک خلک دا مخلک بل څه مو خورجین مو خلک دې ته خورجین وایي لکه دا سیاسي ځکه خلک صحیح نه پکې اچي یاد نه ول غربال غربال دا کټبال خاله دا پرویز دی ته وایي پرویز مشرف ورنه جوړ قال او کتل تلګي پرویزن قال ولا یا یا په مثال دې باندې لکه د اوبو لکه هغه بو کوم نشو والصفراء دسترخوان ورنه جوړ والقرب هغه وبو چې پکې راوړل د بو على سيزني هغه ورنه جوړ ولی لأن الانتفاع به آه لأن الانتفاع به غير محرم فائدہ خستل په ذات چمړې باندې حرام نه ده ٹھیک شه ذات چمړې نه پیدا واخ ها البته اوس چمړه زه استعمال کې نه راړم یو بل سیستم ضرورت ده نو موږ وایي چې دې کې لږ تفصیل ده هغه سیز ته په چمړې باندې اخیستل شي چې هغه دایم په کور کې استعمالېږي بغیر استهلاک نه بغیر استهلاک نه هغه سیز ور باندې اخیستل شي ځکه واقع امکان له چمړي شي د چمړي د ذات نه پیدا اخیستل بغیر استهلاک نو بدل باندې هم څه پیدا اخیستل شي بغیر سره دګلې ور باندې واخله مثال په تور باندې ها چمچور باندې واخله یو لوی تال ور باندې وال ها او هغه څیز باندې دا چمړه بدلولې نشي چې دا غیره ته پیدا پاغه وخت کې اخلي چې کله هغه هلاک شي مصاله نشي ور باندې اخستل ټماټر نشي ور باندې اخستل هلکه دا بل څه بولی هلکه دا کوم څه چې خورل کیږي او په استعمال دا پیدا ال سره وناخلي چې هلاک شي پیسې ور باندې لکه اخستل نشي که دوا اخستل هغه به ته پیدا ونه اخلي هغه فقراو له ورته ولا باس به ايشتري به ما کنيست چې واخل په دې چمړې باندې ما هغه سیس یون تفاو چې پیدا خستل کول شي به په دغه سیس باندې فل بیت فکور کی بعینه فساد د غفیز باندې مع بقایه سره د باقی پاتې کېدل په حين د استعمال کې دا حکم د استحسان دی قیاس وایي نه نو دا دیګ او چمچا دا بدل د چمړي سره د چمړي او د دې منځ کې مناسبت د چمړي نن تا پیدا خستله بغیر استهلاک نه د دې نه هم ته پیدا اخلي بغیر سره استهلاک کېدل په ضرورت بلکې که حالات شو بیا پیدا ورنه خستلای نه شي خو شي مثلا با اباذر مصالح ته وي توابل ورته مصالح او یا هغه چیز لکه چې خوراکونو کې ګډيږي مانجان ټماټر الکه پیازونه تور مرچ دا نه شي استله خای ولی اعتبار ای قیاسا بالبيع بالدراهم تی په پیسو باندې خرڅ کی دا پیسو باندې ته پیدا خستلی شي نه نو دا شان چې په دې سیس باندې تا خرڅ غاله کړ بدل کړ چې هغه فائدہ بعد الاستهلاک و نخلی په دې باندې هم الکه ته فائدہ اخیستل شي ولې دې مناسبت ته پیسو سره پیسو نه بالا فائدہ خو چې کله هلاک کتاب جب نه وځي پیسې سو خوري پیسې سو اغوندي خو چې کله ستاله لاس نه وځي ته مالک نشي بل څوک مالک شنو هلاک شول بیا به ته فائدہ ونه خو یا به کفر ور باندې یا به خوراک دو باندې هم دسی ټیک شمول ول معنا دلیل دا د فيه پرې کې چې انه تصرف على قصد التمول دا پیسو باندې خرڅول یا په ترکیو په ابازیرو باندې خرڅول له چمړې دا یو تصرف ده على قصد التمول د اراده د دې کله چې زه الکه د یو نوی سیز مالدار شم د یو نوی سیز مالدار شم پیسې خل او سرکه دا نه وي چې په نسبت سره چمړې ته ځکه د چمړې نه پایتا دا لکه هغه وخت کې اخی سره چې کله هلاک کېدل نه او دراهم او د نورو نه چې ته پیدا اخلي هله چې کله هلاک شي خوش مسله باندې نو تا دا تصرف کو په قصد مالدار کېدل باندې او قانون دا چې په قربه قصد مولا دی په عبادت کې اراده د تمول دا جائزه نه ده ولیکي په قربه قصد تمول لا يجوز او تا خو چې قرباني کړې ده دا خو چمړه ده بلکې هر وخت باندې خدای پاک تاسو د عبادت صدر کوي سلام ولا هم بمنزله الجلد دا لهم دا پشان د چمړې ده صحیح دا صحیح روایت دی نو هغه خو نشي خرڅولې په پیسو باندې کله خرڅ کړه به سکه قرباني هغه صدقه کوي به د چمړه هم هم د قشان ته دي هدا په صحیح الکه په صحیح روایت بیا د نفس لا ينال الله لحم ولا جمع لكن ينال التقوى التقوى خريت اوس نور وخت تاسو وکخري او کته دا غوخه خرته په داسې یو چیز ور باندې اخلي چې هغه ته پیدا اخلي بذات بعینه بغیر استهلاک البته غوخه تا خرته کړ په قصاب باندې هغه لري پیسې واخیستلې دا ټیک نه ده ځکه تا په عبادت کې اراده د تمول وکړه پوه شو مسله تا په دې عبارت کې اراده د تمول وکړو نقطه یاد کړئ تا قرباني وکړه خدای دې قرباني ثواب در نو وخت تاسو کې د خدای ها وای تاسو کې د خدای دا در حقیقت خدای دی او تاسو دې کې چې ته زما مهمان یې زما ته او کوس مهمان را ولاړ شو د ټول دسترخوان والی بازار کې قرض کی ها وایم ولا په بازار کې خلک په شور باندې واخلې دا به خو خاري کبد دا شان ته دا شان د خدای مهمانه نقطه لکه پکې یاد کې هم دا قد شو اوس د کې وای هغه بازار ته قصابانه باندې خطر کړی یا نه زغم ها البته کې مل مراسي هغه چې چې ما خو د دې هغه غټه وخت نه پریز ده کدا زه په دې وړه غوخه باندې بدل کوم مثال په تور هغه وخم د مهمان هم ډېر خوشاله سي چې دا زما مل مده وګوره پریزانه ورته برابر سره زما په قران باندې یاد لس پاته اسمي او تاسو د پوهې لپاره رسمنه وکړه څه مشکل اله ولا هم بمنظر في جيل وخاله پښاله چمړې ده د چمړې د ذات نه پیدا اخیستل شي د وخت د ذات نه چمړې باندې بدلول شي هغه څه چې هغه عین په لحم داسه البته فرصول نه ولو باع الجلد او لحم بتراهم او بما لا ينتفع به الا بعد استهلاكه تصدق بثمنه صدقه بكل شيء فثمنه لحم او دجل باندې ولي لان القربه انتقلت الى بدله دا عبادت نقل بدل د غوخي او بدل د جلد نو چې دا اوس دوه خبرې دي اوس چمړه چې صدقه وا او د چمړې د ذات له فائدہ اخیستلو ٹھیک شو غوخه کې خوراک او خرڅول پاګه څه چې د عین پیدا اخیستل استاد چې دا غوخه خرڅ کړ چمړه پدې کې هغه جهاد ته دې ختم څه چې تاسو سره کې دې پیسو د ذات نه پیدا واخلي اخیستل شي او همدغه شانته د غوخي د ذات نه څه پیدا اخیستل نسی ولې ځکه چې الکه په پیسو باندې بدل پیسې خورل کیږي یا لسم او نه لکه دې پیسو نه چې ته پیدا اخلي د عینه پاتې کیږي نو اوس پدې کې غوخه کې او پجیر کې دو جهات د عبادت سو جهات دو جهات که په خپل خوري قبل سي زربانه شمله کا صدقه کې او په خپل استبداد دو جهات خو چون کې تاسو پیسو باندې بدل کړ اوس هغه عبادت ته د غوخي او د چمړې نه پیسو تلار اوس پیسو کې موږ جهاد ته عبادت کو هغه جهاد عبادت خالص یو چیز پکې پال چې هغه تصدق خلک دې سمند دا نور کیسه پکې ختم شو کوم مسله ده لأن القربة عبادت انتقل نقلت إلى بدل بدل أو بدل في بل بل بل طريقة عبادت نشت بغير سن تصدق نخام خاب صدق كي هذا الكشف كي نراد وقوله عليه الصلاة والسلام فيو اه اتراز هغه دا چې نبی رسول الله فرمایي چا چې خرڅ کړل لکوا شمله د اوزهیه د اوزهیه و نسول اوزهیه و نسول د دې خو قرباني و نسول خو دې ډیر الکه سخت حدیث پکې راغلی نو دې هغه له جواب کوي او قول سره من ما جلد اوزهیه فلا اوزهیه له یفید کراهیت البیع ګوري دلته دوه شي یو دا فعل د بیه ده او یو هغه سیز چې په دې بیه باندې مرتب شو بی نفسه دا فعل د بیه مکروه نه په کراهت تحریمی سره او کدا بیه او شول نفس بیه په اعتبار د ذات سره صحیح ده چې شول بیه په اعتبار د ذات سره صحیح ده نو یو نفس فعل د بیه ده دا مکروه تحریمی ده د سړی ته ګناګار یو په دې به باندې اثر ده چې دا لکه خرڅ کړ لکه مشتری لکه بایع لکه د دې پیسو مالک څخه مشتری لکه یې مبيعي مالک ته دې انداز باندې به صحیح ده شرعاً خوش مثلا البته دا حدیث دا فعل لکه راهیت معلومی دا فعل مکروه ده د بیع په وای یفید فائدہ ورکی کراهه البیع تحریما چې دا بیع مکروه په کراهه تعمیل اما البيع په اعتبار د ذات سره چواله ذات به چې کله راغ لاله ذات به ځکه د فعل تعلق د فاعل سره د فعل تعلق دا فعل چې فاعل کړي دا مکروه فعل البته چې دا فعل او شوس په ذات کې اوس د فعل څه حیثیت دا په حکم د ادم کې نه ده دا په حکم د دې کې دا موجود ده صحیح ده اوس مثلا واه ولقيام الملك کمړه د چا ده دا مزهید کان د د ملک قائم او د قادر هم په تسلیم باندې ده دا جل او لاغه خبر تسلیم کې له کوي دي مشتری له تسلیم کې کړي خلاص ها ولا يعطي دا پرې پرې شملان اوس یو قصاب چې راوستي نو اوري مسله یاد کړئ لکه څنګه چې د چمړې خرڅول جایز دی د ځان د پاره او کله خاطر کړه پیسې به صدقه کې همدا قشان ته چمړه په مزدوري کې مچاله ورکولې ځکه دا مزدوري هم په حکم نشته کې بیا اوس مسله باندې خالص ولا يعطي نبو ورکی دا مزهی اجر الجزار مزدوری د قصاب من الازحیه د ازحیه نه وخه ورکی و ملاها او که نه هغه سره خپل پیسې مقرر کی بیل هغه خدا چې ورکول صدقې په تور هغه ټیک ده هغه بده توای نه چې زبر خیر دی له وخت اندر کوم لغنی صدر پیر علی دزبنه ورته وای ښه ته دوه سوه روپۍ در کوم بس خلاص دا به نه ورته چې خیال به څه غوښه مخ هم درته درکړم ډېرې کیسه خرابه کړله ښه نه ورته بس دوه سوه روپۍ در کوم د ذبحې نور نه چمړه در کوم نه غوښه در کوم صفا ورته وای نه چمړه در کوم نه غوښه چې هغه په زړه کې دا اراده نه چې چلو غوښه خو به راکړي صفا ورته یو سم نه در کوم که بیا د دوه سوه ورکولو ورته ورکړه خو د زړه دا خبره ها وباسه خو شي مثلا تاسو ښه سړي شي ډیر خلک دغه سړي چې قرباني الکه دا چمړي قصاب لور کوي یا تنس البته که په قصاب خرڅ کی دا غنه پیسې والی هغه بیا فقیر څو چې هغه سیده که خرڅ کی خو مزدوري کې وای نه ورکي او دا به نه ورسره لګي یو خبره ډیره ضروری غونې خبره هغه دا چې مزدوري بیل او ته مقرره کی او بیا ته چې خا چمړه باندې پتا خرڅو نه دا په یو عقد کې دوه څه شول عقدونه تاسو ویلي دی به یو هدایت کنه دی ویل په یو عقد کې دوه صفقې جائز نه دي تاسو څه سړی شي هغه به تاسو دلیل میادي ان شاء الله ولا يعطي اجر جزاء من الاضحيه لقول صلى الله عليه وسلم لعلي بن تصدق بجلالها سبحان الله سبحان الله تصدق تصدقوك بجلالها هغه په حیوان باندې چې اچي لانه دا اجاره په معنی البيع دا په معنا د بيع کې ده هر واحد کې معاوضه ده په بيع کې معاوضه وي د دواړو طرفونو او په اجاره کې معاوضه وي د یو طرف نه منافع او د بل طرف نه لکه عائد څه شي مثلا باندې تاسو خا اوس په دې حیوان کې بعضې داسې څیزونه دي چې هغه زیات غوندې د غوښې نه هم زیات څیز ده د چمړې نه هم زیات څیز ده لکه په ګډ باندې چې کومې وړۍ ولاړې وي هغې به څه چل کېږي دا وایي کرو مکرو ده ایوجز چې ایوجز ده چې کټ کولی شي صوف اضحیته هلکه دا وړۍ د اضحیې وينتفع به قبل ان يصباها او چې پیدا خستل کولی شي په دې وړوي باندې مخکې له سبینه دا جائز نه کبه دې کټ کړل او خرڅ لري کړل هغه پیسې بیا فقرا ورکړي حتی بعض فقهاو لیکلي دي کوم د وزهي اډو کې چې زیات شي راته خلک وخوري هغه اډو کې بیا کور کې پراته او بیا هغه د کورونو ولا خرڅي کله خرڅ کړل هغه قرباني هغه روپي به صدقه کوي هغه روپي په خپل استعمال کې نه راړي خو شو مسله دور پورې الګ ویل کړي ډېر خلک دې مسله نه غافل دي خلاص لانه التزم لانه دا مزهي لازم کړو په ځامن اقامت القربه قائمول دی عبادت په جميع اجزاها فطول اجزاء الکوي د دې سوپانی او چې د استعمال په خپل لکه فائدې کې کوي دا اراده د تمول وکړه اراده په عبارت کې تمول وکړه او په عبارت کې اراده تمول دا جائز نه ده بیا چې دا اراده تمول څو کې د عبادت جهاد کې باندې شي بخلاف بخلاف د بخلاف ما بعد ذبح اوس ذبح کو حلال دي دغه بعد ته دا سپری کې وړي جائز خپل استعمال کې راول ذات نه پیداوان یو شی ورته جوړول شي یو بل څه چیز ور باندې اخیستل شي چې هغه البته کله وړي خرڅ کړي پیسو باندې هغه پیسې او بیا صدقه کوي خو شي مثلا بعضي خلکو کې عادت دا وي خاص کر زمونږ دي خلکو کې چې کله ګډ حلال کې بیا چمړه نه ورنه وکړي دا دا نس نه دا ټول خالق دي مواد دا ټول ورنو باسي به نس وګڼي دا دا پور باندې ټول دا پاس چمړه لکه والی موږ لاندې وته وای سيږي وایلی تنور یې لکه ریز زبردست مزه کوي هغه باندې ټول والی دا چمړه فقط شي تقریبا ټول فقط شي چمړه دا جایز کې جایز دا جایز ده ته دا یو قسم پیدا اخیستل ورنه انتفاع ورنه اخلي کوي دې چمړه کوله به څه فرق نه کوي پوښتنه مسله ته په خدای دې وکړي چې تګس پالل کړي لانه قیمت قربه بها کما فی الحج لکه حج ولا حج نه ده قبل قبل لکه چې ما خپل محل ته رسیدلې نه وي دا غنه مخکې فائدہ ونه اخیستل نه شي کوم محل ته ورسیږي زما چې دا غنه بعد بیا الکه دا وړي ورکټ کول شي ها یو خواته هغه شیدی کوي اوس به څه کوي شیدو سره نو هغه مکرو ده ايحلب لبنها چې دا لو شلی شي شیدې د اوزهیه فإن تفاو به او بیا فائدہ ونه فإن تفاع به او فائدہ ونه کما فی الصوف ذکر پوروي خلص هغه خلک شي دي راضي پک نو هغه لکلی چې ابو وشند سړی ابو چې ورشم دي دا غلان دي بیا شدي نه راځي خدای شان اجم دغه غلان سره شي بیا شدي پکې جم چې د خدای شان بیا د نه هک ډیر وخت پاتې وو ان شپه ګورې پاتې نو هلکه په وبوم کار نه کی په خیر رالوسه او چې څومره په خپل او خړل یو سیر دی او خړې درې دی او خړې ها پنځلس دی او خړې د هغه هغه بیا چې کوم ده صدقه کې قبل الاوزه یا پیسې به صدقه کې یعنی خرڅ کړه کا پیسې به صدقه کې ته به جایز او کله خپل خېټې کې واچول صدقه دی ونه کا قرباني دی ناقص پیږي چې جمع اجایه قرباني ډیر باریک شوی دی ان شاء الله توفیق قال خو سره کوي دا زبه چې اوس کوي سره به سنگ کوي نو دا بهتر دا سره زبه په خپل او کې زده و کسي و زده و او که زده نه و بیا لري خیر بل سره راول خو صورت تعذير زموږ یو ملګری ما موږ راغی اختر کې ما ورته لسان قرباني وکړه او یا ومکړه ما خان هغه ډیر خره خدای دې قبول لري ما ولې قبول او به ان شاء الله په دې چې اوس ما ورونو ته ویلو چې دا چړې را تیرې کړي سره تیرې کړي چړې هغه چړې وړې نه کور کې ما کې تیرې کړې کور کې ته حیوان سم لول چړې راوړل چړو دا چې پته ده چې بالکل د مرور پوزم نه کوي یو پلار مې له په تبر کې باندې الله لاو مې دا خو دې رسې قرباني کړې موري صاحب خدای دې نه کوي چې تبر دې قرباني راکېستې او غړې ته درځونه ورکې یا نه نه به تر دا لې شاړو به مخ کې مخ کې خطي راکې چې اخلاق ته به مري پرې بیا تبرون نه کار اخلي نه وای اوس مخکې زه اوس دغه تاسو ته برابر شي ول افضل دا د ذبح کول په کتابي باندې دا مکروه دی چې ذبح کول بیا جایز ده ښه چې ذبح کول به ټیک ده حرام نه ده خو دا پیل چې په بل کتابي ذبح کې دا پیل مکروه دی ويكره أن يصبح الكتاب لأنه دا ذبح عمله وهو أو دا عمل قربته عبادته وهو ليس من أهلها لأهل عبادتنا خو عبادت خو يزن عبادت خو غير ده كان عبارت خو نه دی عبارت څه ده د غیر ده د غیر طرف نه صحیح شو ولی ولو امر کچر حکم کړو د مزهي هو کتابي لره فذب هذب کتابي فزي جاز لانه من اهل الزکات زي د اهل الزکات جدي پاکي دي کې زي ذکر دیم په ملت توحید باندې ده وختو په ځان توحید د په ملت توحید اگر کوم ګورته مسلمان نه وای خدا ادعا دی وای چې مسلمان دی دعوت اسلام کوي د ملت توحید کوي کله توحید بغیر د رسالت قابل قبول نه ول قربت عبارت اقیمت قائم شلو بإنابته فنائب جوړولو د مسلمان کتابی لا ونیته او په سبب د نیت مسلمان ايضا الاضحيه تاسو یاد انما الاعمال بالنیات کې به تاسو ویلې لكل امرئ ما نوى پدې کې یو توجیه هغه یو محدث کړي دا هغه دا چې پنيت انابت صحیح نه ده په عبادت بدنیو کې هم اله بس څوک نائب نشي جوړولای او په نیت کې هم څوک نائب نشي جوړولای او بیا رستا د نیت په اعتبار البته صدقات کې مالي عبادت کې هغه د نیت نائب نه جوړيږي نفس د عبادت مالي الف جوړې دي شي دا مې قسم عبادت مالي ده نیت مسلمان ده د مسلمان نیت معتبر ده او د مسلمان نیت کوته صحیح ده دا کتابي د څه لکه چاره چې استعمال کی چاړي کیسته البته خو چې د چړیو د کتابي فاصله نفس فعل مکروه خلاص بخلاف ما که یو مسلمان مجوسی ته حکم اتش فرسته چې ته قرباني ما ولا حلاله یا له سمس ایغه حلاله که قرباني و نفس ولا بل قرباني وکړي خو شو مسله خلاص او دا مردار اخوله دی به یې نه خوري دا څه شو مردار اخوله دې کې اشاره ده دې ته چې بیا خو په کار چې په دې مجوسی باندې زمان لازم ولې غریب ټول قرباني ورته تبا کړ نو موږ وایو چې په دې باندې ځکه نشته زمان په مجوسی چې دای په امر د مالک پرې کړی دی نو په امر باندې دا کار کړی دی په خپل خو نه کړی چې نه کړی نو قانون دا چې نسبت ته فعل د مامور چاله کیږي امیر الله د زمان په خپل په دې لکه امیر ته باندې قال وإذا غلط رجلان فذبح كل واحد منهما أضحية الآخر أجزاء عنهما ولا زمان عليهما دو ګډونه دي یو د اسامه ده یو د الیاس د اختر فروز باندې پته ونه لګیده د الیاس ګډ اسامه زبح ک اسامه د الیاس ګډ الکه زبح ک اوس بس چل کی نفس قرباني د دواړو صحیح سو که صحیح نه یو یو سره دوم دا ده چې زمان د الیاس د قرباني په دشتي او د اسامه د قرباني زمان په الیاس ته کې نشته ولی هر یو لکه د بل الکه مملوک بغیر امر نه څه ذبح نو شریعت وای تاسو هدايه مولانا وای چې دواړه اوسیه هم صحیح سواله او زمان هم یو بل باندې نشته خدا حکم د استحسان ده قیاس بل سوای وای نو د په مملوک ته غیر کې بغیر اذن سو که تجاوز نو دې ضامن او هو ضامن دا تابع ضامن دا په قیمت یا قیمت دې اوس هلره ها خزه خو ضامن شو اوس وڅ چل کی اوس دا اوس یې پیسو بدل سو کنه وای اوس یې پیسو بدل سو کنه نو دا د دغه وزه مالک شو د اسامه د وزه هله پیدا بل ملا مزبو چې کوم مالک شو پرې پوي پوه شو مثلا نه شي پوي اې ولا زمان على صاحب عليك زمان نشته په صاحب باندې په صاحب زمان نشته هو قول لا ده زمون احناف قول وجه القياس دل قياس قال انه ده صاحب چې ذبح ذبح کړ شاته غیره ګرد د بل چا بغیر امره بغیر حکم د مالک نه فیض من التامین ده شریعت حکم ده دې دې جزئیه کې تشتا به او کما اذا ذبح شاتا اشتراها القصاب یو قصاب لا ګرد را وصل له قصابی لپاره چې قصاب خانه مخ کې درولې ده یو سره د نیغ نیختی چاړي پلاس کې پر ابان ذبح زمان به توکل چې د وزهیر لپاره تعین راغی دا د حقیقت تعین د ذبح ده ٹھیک شو اه لتعین اهل الوزهیه حتی تر دې پورې واجب واجب ده علیه پر مالک وزهیه باندې ایت هي بها بعینها چې قرباني به کوي بها پر وزهیه باندې بعینها ایجزاتها فی ایام نحر ایام نحر کې به بعینها پر چې کوم نه لکه قرباني کوي ها غنی او کسی فقیر بدول او تطیق دی تاسو پښتو پیږي ها په یو کروم کرو دا ایو بدله چې بدلی ایو بدله چې تبدیلی کوي بها لک په یو ځای باندې خیر ها خیر دی اوس هي دا چا لپاره غنی لپاره کې لپاره جایز هم نه سره جایز نه اسوار المالک او ګرځید دا مالک چې کله تعین د زمیر پاره او د پاره تعین د جهاد تعین د اذهنه مستعین المدد وقتن کې به کل من طهر چابن یکون اهل النزه چې اهل د ذبی وی آتنا هل کون د مالک چې اجازه کون کې دا له هر تابع له له له هر تابع لره دلالتا بتوري اگر کله ته په عبارت نصر اجازه نه کړي او په دلالت نصر څه کړي هغه دا چې که زه موجود نه وم دا زما او زهیر یې مسلمانانو چې څوک ورباندې راله راله زه باید خو شي مسله باید نو دلالتا ګواکې اجازت شته خره نو ځکه زمان نشته لأنها دا اوزهیا تفوتو قضا کیږي تیریږي په مزه د ایام په تیر دا د غدری ورځو باندې واتا قریب دا هو د مالک سره چې دا چلیه تتللې وي یا جزان اقامت چې دا عاجزي معمولا ان اقامتها د اقامت ته یو ځهیره ولې د عوارض کې نه څه بچي بیماری یو بل تکلیف ته اختر په ورځو ته پیښ شوی لعوارض اجازه د عوارضنا فسوار وګرځید فسوار وګرځید د عذابها کما پشان د اغز د به باندې کما کما په لري من سره کمن دا ما ذل قول غیر ذل قول دواړه پر مستعملي کما په شان د اغز دا به باندې اذا سبا چې کله سبا کې شاتن ګډ شد القصابا شد القصاب رجلها چې قصاب ماما دا غیب ته تیار تړلې ده تیار خپل سره تړلې ده او قصاب نشته شډو کته چې قصاب غریب نشته او دا حیوان تړلې ده دا بمړ شي د ترابان دي تر زر درې زبا ګناه څور باندې دغه تیار سره لګا لکه خالي اوس معلومیږي چرته لکه وای خطا سوی د زوی لکه ورک د کسب لاله خوش بس زمانه شته فین قیل کچرته چا سوال يفوته امر المستحب فوسره د مالک نه یو امر مستحب چې کله دور ته ذبح وکړه الیاس د ذبح وکړه دا الیاس ته اسامه دته دا خو د اسامه یو مستحب پاتې چې یو په خپل زما کوي یا به زبې په خوا کې ودرېږي مدد وکړي الیاس له هم دا مستحب کار پاتې دی د دې وجه نه که د زبه نه وي او فإن قيل يفوت پاتې د مالک د امر مستحب یو امر مستحب وهو دار ان يصبها بنفسه چې زبه کې دی دا قرباني خپل او یشهد زبها یا حاضر چې زبله فلا يرضى به نو معلومیږي چې دا دواړه مستحب دنه پات شو او څو کم د اختر پورس په تر کې مستحب باندې راضي نوي د فلهذا چې دې صاحب په ځبه هم راضي نه موږ وایي د خپل سپرستر کې مزه کې ټوپونه دی وهي قل موږ وایي د یو مستحب په ځای باندې څو مستحب ورته حاصل شو دوا څو مصابات دوا قلنا موږ وایو يحصل حاصل سره مالک لنا مستحبان اخران یو خو سیرو ته مزحیا دی وګرځي د قرباني کون کوي ځکه د اسامه قرباني در حقیقت الیاس قرباني دی الیاس قرباني ده اسامه حاله مزحی وګرځي لما غسیدل عیده چې کوم سیست عند د ذبح لپاره کړي او فایا مسوګي نه هر خلا او بل لار وکون معجلا به او بل لار چې دو ډېر اور باندې وکفست بقوها الى الخيرات او افضلها اولها افضلها اول هغه دی په اول ورځ ته چې نه ځل کېدل اول ورځ پاتې شوی دوه ورځ درې مې تاخير غلط یا هغه چې مؤخر شوی نبي عمل کړی چې کوم قیمت به صدقه کول خروي خفه شي وکونه معجلا او کېدل له مزهي بډکون کې به الک فسبه دي اوسه باندې غیر تزيه دې خو دې له خوشاله شي الک غیر تزيه خامخا دا مستعد مالک چې د خوشاله رهي فسبه الک رضا به اخر باندې جو مستحب او تعزز کوونه وي ولي علماء رحمه الله من هذه المسائل الاستحسانيه تقوينا